نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د پاک خدای په بندګانو کې ښه سړی د خدای جل جلاله په حضور کې د مقام له حیثه عادل او نېک خویه واکمن دی. او بد سړی د خدای پاک په حضور کې د مقام له حیثه ظالم او بد خویه واکمن دی. د دې حدیث روایت بیهقي کړی دی. کله کوګ نیولی دی دا د دګمریانو کوګ دا د باپیرانو کوګ دا د نن د یکشنبې ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د جمادي الاولی د میاشتې اتلسمه نیټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د فروري د میاشتې له څلورمې نیټې سره سمون خوري د نن ورځ سهارنۍ خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سرټکو ته راګرځوو د غزني ولایت په دیګ کې ټانګ ویجاړ یولس تن عسکر مړه او ټپیان شول په خاص روزګان کې اووه تنه مزدورو پولیسو او عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د فاریاب ولایت په شیرین تګاب کې د قومندان په شمول پنځه تنه مزدور اربکیان قتل او درې تنه نور ژوبل شول د هلمند ولایت په ګریش کې پنځه سنګري اربکیان د لیزر په مټ وویشتل شول اوس هم بشپړ خبرونه تېره شپه شاوخوا دوولس بجې د غزني ولایت د یک ولسوالۍ اړوند د سلیمانزیو سیمه کې د ګوډاګي ادارې په سپیشل فورس عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو هغه مهال د لیزري وسلو او راکټونو بریدونه ترسره کړل چې یاد عسکر سیمې ته د چاپې اچولو په هدف راغلل د معلومات له مخې د نښتو په لړ کې د یادو عسکرو یو ټانګ ویجاړ اته تنه عسکر یې ووژل شول او درې تنه نور یې ټپیان شول. په جګړه کې لله الحمد مجاهدینو ته هیڅ نوع زیان نه دی رسېدلی. دا چې مکار دښمن دعوه کړې چې ګنې په سیمه کې له مجاهدینو څخه د وسلو زیرمه تر ګوتو کړې هیڅ حقیقت نه لري. د یادې ولسوالۍ اړوند د مزدور عسکرو قرارګاه ته نږدې د پجک په سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په غټ موټر د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د معلومات له مخې په دغه چاودنه کې موټر په ټولیزه توګه ویجاړ، څلور تنه عسکر ووژل شول او دوه تنه نور ټپیان شول. بلخوا په یاده سیمه کې وحشي عسکرو د ملکي خلکو کورلا موټر په ټانګ وواهه چې له امله یې موټر ویجاړ، په کې سپاره یو تن ملکي وګړی شهید او دوه تنه نور ټپیان شول. د روزګان ولایت له خاص روزګان ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا شپه نهه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د شیشپر په سیمه کې په ګوډاګي عسکرو او پولیسو د لیزري وسلو په مټ بریدونه ترسره شول چې په مهال یې اووه تن عسکر او پولیس وویشتل شول د یاد ولایت د چورې ولسوالۍ اړوند د قلراغ په سیمه کې بیګا شپه یولس بجې د مزدوري اردو په یو مهم مرکز وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، په پایله کې یې یاد مرکز په بشپړه توګه فتح او پکې میشت درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه نور ژوبل شول. په یاد مرکز کې له دښمن څخه دوه امریکایي ثقلان، یو راکټ، یو زر او شپږ سوه درې دېرش مرمۍ او ګڼ شمېر نور مهمات ونیول شول. مجاهدین تللله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. او یو بل خبر وايي چې د یاد ولایت د دیراود ولسوالۍ اړوند د لبلان په سیمه کې تېره ورځ سهار نه بجې یو تن مزدور عسکر د درازکو په مټ قتل او یو بل ژوبل شو. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ اړوند د فیض آباد په سیمه کې بیګا شپه نهه نیمې بجې له مزدورو اربکیانو سره جګړه ونښته. جګړه چې د شپې تر یوولس بجو پورې دوام وکړ، په پایله کې یې د قومندان نعمت الله په شمول پنځه تنه اربکیان ځای پر ځای قتل او درې تنه نور ژوبل شول او د یاد ولایت د جمعه بازار ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي، هغه جګړه چې پرون ماسپښین د یادې ولسوالۍ اړوند د قره شیخي په سیمه کې له دښمن سره پیل شوې وه، د مازدیګر تر څلورو بجو پورې دوام وکړ، په سیمه کې یرغلګرو الوتکو هم بمبار کړی یرغلګرو امریکایانو د خلکو په بازار چې اکثر دوکانونه یې د تیلو د کاروبار و بمبار کړی. د دښمن په دې بمبار کې په لسګونو دوکانونه او ګڼ شمیر موټر سوځیدلي او خلکو ته دروند مالي زیان اوښتی. له یاد ولایت نه وروستی خبر وایي چې د مارجې ولسوالۍ اړوند د عبدالله قلف په سیمه کې تیره ورځ د امریکایي یرغلګرو الوتکو یو کور بمبار کړی او یو جلسۍ ټوپک یې د مجاهدینو لاس ته ورغلی د یادې ولسوالۍ اړوند د حاجي وزیر د کلي په سیمه کې تېره ورځ مازدیګر څلور بجې د ګرمک پر خوا تعرضي برید ترسره شو چې د مجاهدینو له غاښماتونکي ځواب سره مخ شو او جګړه رامنځته شوه جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې د ماښام تر شپږو بجو پورې دوام وکړ. د جګړې په پایله کې د دښمن تعرضي برید د تلفاتو په لیدلو سره په شا وتمبول شو. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ اړوند د اوزبین د وچکنۍ په سیمه کې د مزدور عسکرو په ټانک د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین په مټ چاودنه وشوه. د معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې ټانک په ټولیزه توګه ویجاړ، درې تنه مزدور عسکر مړه او ټپیان شول د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اړوند د نالک په سیمه کې پرون ماسپښین ناوخته څلور بجې د مزدور دښمن په موټریز کاروان د خښکړای شوي ماین په مټ قوي چاودنه ترسره شوه د چاودنې له امله یو ټانګ ویجاړ او پکې سپاره دوه تنه مزدور کمانډوي عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو د یاد ولایت په مرکز کې یو مزدور څارنوال ووژل شو د خوست ولایت د نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند د شمباوه ټمبکي او ساپري کلیو باندې وحشي عسکرو وحشانه چپې ووهلې خبر وايي چپې نږدې شل ساعته دوام وکړ او په لړ کې د کورونو دروازې ماتې کړي کورونه یې تلاشي کړي او خلک یې وهلي شتمنۍ ورڅخه غلا کړي پنځه عرادې شخصي موټر سایکلونه او درې عرادې شخصي موټرونه یې وسوځول او درویشت تنه بې دفاع کلیوال یې ځان سره د بندیانو په توګه یوړل، خو د مرګ ژوبلې په اړه تر دې دمه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د ننګرهار ولایت خوګیاڼو ولسوالۍ اړوند د قبلغو په سیمه کې د مزدور دښمن په سپیشل فورس عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو کارنده او ځپونکی برید ترسره کړ. برید هغه مهال ترسره شو چې یاد عسکر سیمې ته د چاپې وهلو په موخه راغلل. د خبر په اساس د برید په پایله کې دښمن ته درنه مرګ ژوبله واوښته او د تلفاتو په لیدلو سره له سیمې نه بیرته وتښتېدل. په جګړه کې لله الحمد مجاهدین ته هیڅ نوع زیان نه دی رسېدلی. د زابل ولایت د میزانې ولسوالۍ اړوند د آتش په پوسته تیر ماخستن اته بجې وسلوال برید ترسره شو. برید چې پکې سپکې او درنې وسلې وکارول شوې، په پایله کې یې یو مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او یو بل ژوبل شو. د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ اړوند د ده امان په سیمه کې پرون ماسپښین دوې بجې په سنګوري اربکیانو وسلوال برید ترسره شو برید چې تر ماښام پورې دوام وکړ په پایله کې یو اربکی قتل او یو بل ژوبل شو د بادغیس ولایت مرکز قلینو په زړه کې د مزدور دښمن په لیوا د اسلامي امارت یو تن قهرمان مجاهد د لاسي بمونو په مټ برید ترسره کړ برید داسې مهال ترسره شو چې یاد قومندان له ګلسلک بازار څخه پوستې ته په لارو د معلومات له مخې په دغه برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو او یو تن عسکر ژوبل شو له نوموړي څخه یو میل ام شپاړس ټوپک هم ونیول شو او مجاهدینو له ځان سره یووړ د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو